ته مګې دا سرودونو مرودونو ته خدای به بیا ته د ګانو بجانو محفلونو ته اخر یو ځل توبه وباسله هغه کیسه ځکه نه درته کوم چې وروسته خپله روانه ده دا یې وایي چې داسې بد ګویا وکړه نو غوږونو کښې به مو ګوتې وستله نو بیا یې ورته انعام ورکړه هغه قوال ته یو روپۍ او خپل دستار چا وتلی چې دا دې ولې ورکړتلی چې خپل استاد والا مې نه منله د ده په لاس مې توبه اوس وویسته بهرحال وروسته دا ټولې کیسې روانې دي نو د حالات مخکې نه مونږ نه بیانو سیده کتاب وایو بسم الله الرحمن الرحیم ګوره دې کې دا کیسې نه دي دی الحمدلله نه ذکر کوي نو تاسو به دا نه وایو چې اوهو دا خو یې حدیث مخالفت وکړو نه نه حمد چا ته وتایي اظهار د صفاتو کمالیه او د باري تعالی ته وتایي هغه ده په داسې طریقې سره کړی چې تاسو ته به پته ولګېږي نو حمد یې چې دا ادا کړی دا معنونا اګر که عنوان د حمد نشته پکې منت مر خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است منت منت اصل کې احسان په چا باندې ورخېزول چا سره دې انعامات کړي دي که نه ښه دې ورسره کړي دي ښېګړې دې ورسره کړي دي بیا احسان په ورخځی اصلي معنی یې دالته او ډېره مناسبه معنی یې دا ده او دا الله تعالی سره مقصد دا ده چې خاص ده انسان پاره احسان جتلایی په کار نه ده چې چا سره احسان وکړي او بیا احسان په ورخځی من من بمعروفه فقد افسده چا چې په خپل هغه چا سره احسانات کړي هغه احسانات او احسان جتلایي یې په وکړه د خپل احسانات یې کړه ختم کړه دا د الله تعالی خصوصیت ده چې هغه الله تعالی خپل احسانات په بندګانو باندې ورخځوي بل الله یمنو څرنګه ده یاره یو کس چې حافظي خو یو یې ووایو پکې صفایي وایي څرنګه ښه جي بل الله یمنو علیکم ان هداکم للاسلام للایمان ښه جي نو دلته ګوره یمنو خدای پاک په تاسو باندې دا احسان جتلایي تر څه کوي ښځی نو ګوره دا منت منه کېږي احسان جتلایي اصل کې منت هسې احساناتو ته وتهیي خو دلته احسان جتلایي معنا ورنه اخیستل دا ښه معنا ده ځکه چې دا الله تعالی سره چې دا خاص ده چې آ دې په چا سره احسانات کړي په هغه به احسان و ښځی بنده به په بنده باندې احسان جتلایي نه کوي ښه جي کنی خرابې کړي چې احسان دې په ورو ښځاو خرابې کړل دې ته په افغاني زبان کې زباتل ورته وایي زباتل چا باندې احسان احسانات ترې ورسره کړي دي او بیا یې په ورو ښځی که نه او پوه نو دې ته څه ورته وایي زباتل چې هسې مقصد دا دی چې دا خپل احسان بیا چې کې په هغه سره ختم کړي لکه دې پاره بیا شعر کړی ده چې بوسه دې راکړه بیا دې ثبات کړه بوسه دې راکړه بیا دې ثبات کړه نه دې نیکي شوه نه دې مخ راباندې شنه وبس نه دې نیکي وشوه او نه دې رباندې څه مخ احسان رباندې وارشه دې بیا چه کړه په اوبو یوه بوسه دې راکړه بیا دې ثبات کړه نه دې نیکي شوه نه دې مخ راباندې شنه ښه جي بوسه بوسو ته وتایي بسم الله الرحمن الرحیم منت مر خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است احسان ځینو نسخو کې به مر ټکی نه ځینو نسخو کې مر ټکی سته مر خصوصیت په معنی سره د تخصیص دپاره د تخصیص منت مر خدای را احسان جتلایی ثابته خاص خدای پاک لره ده عز وجل الله تعالی نام به سره بغیر د صفاتو نه نه ذکر کوي عز چې غالب ده او بزرګ ده ماضي صیغې یي خو دا بیا استمرار پکې ته پروت دي یعنی مقصد دا دی چې په ده کې همیشه دپاره غلبه صفت ته او د بزرګي صفت ته که طاعتش موجب قربت است که طاعتش چې عبادت د ده دا شین ضمیر ده شین ضمیر ده دا غایب ضمیر استعمالیږي په عربي کې شین که طاعتش چې عبادت د ده موجب قربت است سبب دې نږدې کی ده د الله تعالی عبادت کول دا سبب د چا ده نزدیکی ده په عبادت سره به سړی الله تعالی ته چه کیږي ورنزدې کیږي دې آیت مبارک ته پکې اشاره ده وسجد واقترب چې سجدې کوه نو الله تعالی ته به څه کیږي په دې سره نزدې کیږي و به شکرا درش مزید نعمت دا اندر زائد دا دا کله کله زائد الفاظ استعمالی کی پار بکی نو اصل کې دا و بشکرش دا بی سببیه ده و بشکرش په سبب د شکر د ده سره مزید نعمت دا مزید دا مصدر میمی د زیادت په معنی سره یعنی و بشکرا درش مزید نعمت او په سبب د شکر د ده سره زیاتوالی د نعمتو ده چې الله تعالی شکریه سړی ادا کوي بیا به دې سره نعمتونه نور هم څه کېږي ورزیاتېږي نو هغه آیت مبارک ته اشاره وکړله چې که تاسو مقصد دا دی چې د ما نعمتونو شکریه ادا کو لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم نو بیا به زه نور درته څه کوم زیاتوم هر نفسی که فرو می رود ممید دی حیات است هر نفسی هر ایوسا هر ایوسا که فرو می رود چې ښکته درومي کومه سا چې له پورته نه تازه هوا اندر چکې داخله کې تازه هوایی او اندر چکې داخله کې نو هلته قلب کې او په دې جګر او په دې دماغ او په دې کې څه پروت سخت حرارت پروت نو که د انسان تازه هوا نه دننه کوي که نه نو بیا به کیسه چی خرابه وي بیا به هر شی پټاو شي نو دا تازه هوا دننه کي او هغه سره هغه حرارت څه یخ شي او چې هلته کومه هغه ګرمه هوا ده که نه لکه د انجن ګرمه هوا چې تازه هوا اخلي یا د ګرمه هوا څه کوي وباسي نو هغه ګرمه هوا چې بیا وباسي نو مقصد هغه ګرمه هوا اوزي نو چې د تازه هوا سړی دننه کي په دې سره زندګي اوږده شي یوه ساعت نوره زندګي اوږده شوه او چې بیا هغه دننه نه ګرمه هوا چکې را وباسې هغه هوا ونه روباسې نو دې سره ذات کې فرحت او خوشحالي راشي او هغه مقصد دا دی چې هغه ګرمه هوا د انجنو نه وځي نو انجن څه سي خوشحال سي نو ګوره یوې ساه کې دوه نعمته چې دي موجود دي چې دننه شي نو ممید د حیات ته زندګي ورسره اوږده شي او چې کله په خیر خوشي سره بار روزي هېڅ سړي نه تپوس وکړه چې چا ساه په خیر سره بار نه روزي سابندي مرض نو ته ورنه تپوس وکړه هغه وایي چې خدای چاړر واخله د سینه پټا وکړه که څه چل وکړه خدای پاک مو دې داسې امراضو نه ساتي مونږ خپل خپلوان ټول مسلمانان دې خدای ونه ساتي د بوش په ارامیان دا دې خدای پاک په داسې بیماریانو کښې مبتلا کړي بیا هغه نه تپوس وکړه ساه بندي بیمار واغله چې هغه ساه یې سمه نه روځي نو په یوې ساه کې دوه نعمتونه چې دي موجود دي او په هر نعمت باندې شکر چې ده واجب ده لهذا په یوې ساه کې څو شکرونه سره دوه شکرونه سره نو هر یوې په ساه په سر باندې په انسان باندې دوه شکرونه چې دي ضروري دي نو ته رښتیا ووایه چا پلار به وکړي چې د الله تعالی انعاماتو شکریه په جای باندې راړي نشي کولی پوه شي څوک دا قدرت نشي لرلی چې د پیدایش وخت نه واخله تر قیامت ورځې پورې لګوي بیا د الله تعالی شکریه هغه مقصد دا دی چې ادا کولی نشي ځکه چې هر یوې سا باندې دوه شکریې دي چې شکریه دې ادا کړه په هغه باندې بیا چر پکار ده شکریه پکار ده ځکه چې هغه یو نعمت ته چې خدای پاک تا ته د شکریې توفیق در تسلسل ده نو چا پلار دا نشي کولی چې د خدای پاک حق شکریه چې ادا کړی شي سادي صاحب دا خبره کوي ښه جي هر نفس هر یوه ساه کې فرو مې رود چې کا ته درومي ممید د حیات است دا دا اوږدوونکې د چا ده زندګي ده دې سره زندګي چې سي اوږده شي و چو بر می آید دا بیرون نه مخفف ده او کله چې دا سا بار را درومي مفرح ذات بیا دا خوشحالوونکې د چا د ذات ته دې سره ذات خوشحال سي نفس څه سي خوشحال سي پس در هر نفس دا قایم مقام د تفرید یعنی اذا کان الامر کذالک چې کله خبره داسې شوه پس در هر نفس دو نعمت موجود است نو په هر یوې سا کې دوه نعمتونه موجود دي دوه یو یو هغه اوږدوالی د حیات ته او بل تفریح دی ذات ته دوه نعمتونه پکې موجود دي و بر هر نعمتي شکر واجب نو سعدي صاحب وایي از دست و ز با کې براید دا په معنی د کدام کس سره یي چا په معنی سره یي کدام کس دا استادي تشریح ده از دست و ز با یعنی از دست و زبان کدام کس براید له لاس او له ژبې دې چا څخه پورته راتلی شي یعنی کوم سړي ژبه او لاس څخه دا پورته راتلی شي ادا کولی شي کیز عهده شکرش دا اصل کې ده کې از که از عهده شکرش چه ذمه داری دی شکریه دی دنه بدرایت بار رایسی یعنی چا پلار دا کولای شي چې د الله تعالی د شکریه ذمه داری نه بار رایشي یعنی نیشي کولای اوس مو پوه شو از دست و زبا کی برایت یعنی له لاس او له ژبې دې چا چې ښه پورته راتلای شي چې له ذمه داری دې شکر دې دنه بار رایسي چې دې شکر یعنی نشي کولای چوک دا دا چوک نشي یعنی هیچا دا طاقت نشته چې حق شکریه دې الله تعالی چې کی ادا کېږي ځکه الله تعالی فرمایي اعملو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور چې عمل کو ای آل داود د شکر ځکه چې په ما بندگانو کې شکور بنی آدمان آ ډېر چې دي کم دي آ ډېر کم دي ځکه هغه یو شاعر وتایي من شکر چون کنم من شکر چون کنم که همه نعمت توام من شکر چون کنم که همه نعمت توام نعمت چگونه شکر کند از زبان خویش زه څنګه شکر ادا کړم که همه نعمت توام چې زه ټول د تا نعمتونه یم زه د تا نعمت یم نعمت چگونه شکر کند از زبان خویش نو نعمت په خپل زبان سره څرنګه شکریه ادا کړي د مونږ په خپله باندې چې یو نعمت یو نو اوس په نعمت په خپله باندې مقصد دا دی چې څنګه شکریه چې تي ادا کړي یعنې د خدای حق شکریه ادا کولی سړی نه شي ښه دی قطعه قطعه دا اصل کې ټوکړې ته ورته وایي په اصطلاح د شعراو کې دوه بیتونه یا زیات دې ته چې ورته وایي قطعه ورته وایي که در هر دو مصرع بیت اول قافیه نباشد چې بیت اول کې قافیه والی ضروري نه یعنی دوه شعرونه یا درې شعرونه چې وي که نه خو په دې هغه اولنۍ مصرې کې ګوره شعر کې دوه مصرې وي مصره مصره اصل کې د دې دروازې هغه چې کوم یو طرف کړی وي دې ته وتایي نو په شعر کې دوه مصرې وي نو په دې قطعه قطعه هغه دوه بیتو ته ورتایي نو چې دوه بیتونه شو نو په دې کې به څو مصرې څلور چې د اولنۍ مصرې د کافیه بندي دا پکې ته ضروري نه ده خیر ده که مقصد رئیشي پروا یې نشته خو قافیه یې پکې ته ضروري ده نه لکه اوس ګوره دې کې خو خیش په پوه شي هغه بلې کې خیش خو هغې کې ګوره آی کریمې کې از خزانه غیب او بل ځای دوست تارا کجا هغه بلې چې څه ده محروم ده نو دې ته بیا چې ورته یې قطعه ورته یې قطعه نو اوس په چا توهم کاو چې ښه بیا خو به کښېنو که نه چې بیا الله تعالی شکریه نه شو ادا کولی ولې ناممکنه ده چې یو انسان دی الله تعالی نو بیا خو به کښېنو دی وایي چې نه که نه کښېنو به نه د الله تعالی په دربار کې به ژاړو او الله تعالی ته به وایو چې خدای پاکه چې څونه مونږ نه کېږي هغه خو ادا کو خو د تا حق شکریه مونږ نه ادا کېږي نه بنده ما به کې زی تقصیر خیش بنده ما به کې زی تقصیر خیش عذر بدرگاه خدا آورد ورنه سزاوار خداوندیش ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد بنده هما به دا اصل کې مخفف دی هم آ ده بنده هم هغه به ښه ده دا د بهتر نه مخفف ده بنده هم هغه ښه ده چې زه تقصیر خیش چې هغه د کوتاهي خپلې نه عذر به درګاه خدا آورد عذر دربار د خدای ته پیش کی چې خدای پاکه مونږ د تا حق شکریا نسو ادا کولی دا ښه بنده دغه ده ورنه که داسې نی که داسې نی ورنه دا د الا قایمه کامي ورنه که داسې نی بې سزاوار خداوندیش لایق دی خدای دې ده کس نه تواند که بجا آورد څوک نشي کولای چې شکریه په جای باندې راړي د خدای خدایي موافق څوک شکریه ادا کولای نشي و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها تاسو په دې پوه باران رحمت سره به انشاءالله آینده فرصت شان سره لایق ده د ایغ حق شکریا دا چوک ادا کولای سي اوس تر اوسه پورې خو هغه چې کومه خاص نعمتونه و بدن سره تعلق و هغه یې درته ذکر کړه اتصالي نعمتهای بدني اتصالي اوس هغه نعمتونه انفصالي عام چې کوم دي هغه درته چې کوي بیانوي چې د الله تعالی عام نعمتونه دي په حضرت بني نوع انسان باندې بلکې په ټولو حیواناتو کائناتو باندې فارسی کې مضاف مضاف الیه کې قاعده دا ده بیا به په هغه کتاب کې درته وایم چې جر دا په مضاف الیه باندې په جای باندې په مضاف باندې جاری کېږي په مضاف باندې جاری کېږي باران رحمت بی حسابش هم را رسیده نو دا یا اضافت کې مشبه به د مشبه ته چې هغه رحمت چې باران غوندې ده هغه رحمت چې باران غوندې ده یا دا اضافت بیانی ده باران د رحمت یعنی هغه چي باران د رحمت يعني چي هغه په خپله باندي عين څه ده رحمت ته اضافت بياني ده باران رحمت باران د رحمت بې حسابش بې حسابه د ده بې شماره د ده همرا رسیده ټولو خلقو لره رسېدلی ده د الله تعالی باران د رحمت بې حسابه ټول مخلوقاتو لره مقصد دا ده چې دا رسېدلی ده او په ټولو مخلوقاتو باندې الله تعالی چې دي رحمتونه دي په ټولو مخلوقاتو باندې الله تعالی چې دي رحمتونه دي اوس په ته وایي چې رحمت دی الله تعالی دا خو نعمت وي د الله تعالی نو په کفارو باندې خو د الله تعالی رحمتونه نه په هغه باندې خو د الله تعالی له طرف نه چې دي لعنتونه دي نو یو رحمت اصل کې دوه قسمه ده یو رحمت ذاتیه ده او یو رحمت وجوبیه ده رحمت ذاتیه دا کفارو ته چې دور عام ده ولې کفارو ته خدای پاک سترګې ورکړې دي دغه روزي ورکوي غوږونه ورکړي تاسو مونږ نه ډېرو ته ښه ورکړي دي پوه شوې او یو رحمت وجوبیه ده چې سړی داسې اعمال وکړي چې په هغه سبب باندې بیا هغه کوم رحمتونه په ده باندې چې کېدې نازلېږي نو چې د کفار د رحمت نه محروم وي نو آ د رحمت وجوبیه نه او پاته څه رحمت ذاتیه چې ده هغه نه کفار آ محروم نه دي او ګوره دا رسیده او کشیده دا دواړه دا د لازمي استعمال کړي دي دا لازمي استعمال کړي ځکه چې سخي ذات چې وي که نه سخي ذات نو آپ په خپله باندې دسترخوان نه غوړوي د هغه نوکران او دا چکه دسترخوان غوړوي چې ښه کلا وي او ښه ډېر شیونه په پراته وي بخیل سړی آپ په خپله باندې دسترخوان چکوي غوړوي چې لږ تنګ ونه چې بس زر کم که شیونه وخوري که نه او چې ختم شي او د سخي سړي هغه چې کوم وي نعمتونه هغه مقصد دا دی چې دی په خپل لاس باندې نه تقسیموي په خپل لاس باندې نه تقسیموي بلکې ما دونه سخي یا خو بخیل سړی وایي چې انعام د به څوک پکې هاخوا دېخوا وکړي هغه سخیان یا چې چا په لاس ورکړه چې کوي تقسیموي نو دې کې دې ته اشاره پرته ده چې الله تعالی هغه دونه لوی جواد ذات ته چې هغه دا باران د رحمت بې حسابه د ده همه را رسېده ټولو لره په خپله رسېدلی ده په خپله باندې څه ده رسېدلی ده نو دا لازمي معنی به یې کو نو اوس پیمانه داسې کو باران رحمت بې حسابش همه را رسېده باران د رحمت مضاف مضاف الیه معنی چې کو کنه نو دی به منځ کې رادرومي شه دی باران رحمت باران د رحمت بی حسابه شو بی حسابه د ده همرا رسیده ټول مخلوق لره رسېدلی ده داسې معنی به یې کو ګوره فارسي عبارت ګراني معنی اسانه وي و خوان نعمت بی دریغه شو همه جا کشیده خوان دا د دسترخوان نه مخفف ده و خوان نعمت او دسترخوان دې نعمتونو دې الله تعالی بې درېغه شو بې منع دې ده نه هېڅ منع نشته پکې همه جا کشیده هر چېرته چکېدلی ده هر چېرته چې ده پلن شوی ده خور شوی ده په اسمانونو کې هم او په ځمکو کې هم او په دریابونو کې هم او مقصد دا په صحراګانو کې هم څونه لوی دسترخوان د نعمتونو چې دا غوړېدلی دا میږي یې خوري کوتران یې خوري مرغان یې خوري کبان یې خوري په هغه کې او نور حیوانات یې خوري چنګښان یې خوري ته وګوره خو دې دسترخوان ته څه داسې ګپ شپ خبره خو نه ده لکه دغه په بوستان کې بیا ده ویلي دي که نه چنا پهن خوانی کرم گسترد چنا پهن خوانی کرم گسترد کسی مرغ در قاف قسمت خورد داسې هغه دسترخوان د سخاوت غوړولی ده چې سیمرغ مرغه دا د ده هغه دسترخوان عام ده ټوله ځمکه د ده چه ده دسترخوان ده چه دشمن په دې خوان یغما یعنی لوټ مار دسترخوان ده که دشمن په راځي ونه خوري او که دوست په رادومي چه کوي ونه خوري دونه عظیم دسترخوان چه ده غوړولی ده و خوان نعمت او دسترخوان دی نعمتونو دسترخوان دی نعمتونو بی دریغش بی منی دی ده همجا کشیده هر چیرتا چکیدلی ده او اوس د نور اوس ته وروستني چې کوم افعال دي دغې نسبت الله تعالی ته مناسب ده ځکه دا اوس متعدي استعمالوي نه درد نه برد پرده ناموس بندگان به گناه فاحش نه درد پرده دی عزت پرده دی ننګ و نام او پرده دی هغه آبرو دی بندګانو خپلو به ګناه فاحش په سبب دی ګناه بد سره نه درد نه شلوي ګوره تاسو ته مونږ څومره بد ګناهونه کړو لیکن هغه چې خدای پاک پرده ټیر باندې اچولي هغه د عزت پرده مو شلوي نه ها البته چې ګناه بلکل د حد نه تجاوز وکړي بیا کله کله هغه وایي مولانا روم صاحب بیا وایي چې بیا کله کله خدای پاک سړی چې کی شرمنده کړي خدای مو د شرمندګي نه وساتي خدای مو د ګناهونه دونه حد ته ونه رسوي لکه ده بیا ویلي دي کنه په مثنوي کې لطف حق با تو مواساها کند چونکه از حد بگذری رسوا کند چې الله تعالی مهربانیګانې ټیک ته تا سره غمخواري کوي خو کله چې د تا ګناه له حد نه اوځي بیا کله کله څه کوي تا رسوا کوي هم خدای مو د رسوایي نه وساتي ښه جي پرده ناموس بندگان پرده دی عزت بندگانو بگناه فاحش په سبب دې ګناه بد سره نه درد نه شلوي هغسې عزت پرده چې په ایشي لکه دا دی خپله وایي بیا ښه جي پسې پرده بیند عمل های بد په ګلیس بستان کې بیا د دا ویلي دي پسې پرده بیند عمل های بد همو پرده پوشد به آلای خود الله تعالی د پردو نه وروستو طرف ته هغه د سړي بد اعمال ویني خو بیا هم پرده په اچوي د خپل نعمتونو د وجې نه د خپل احساناتو د وجې نه بیا هم څه په اچوي پرده په اچوي او دا یې بېزته کوي نه دکو نشی کی قطر در بحر علم دکو نشی کی قطر در بحر علم گناہ بین دو پر د پوشد بحلم دواړه کونه دواړه جهانونه دا د د علم په نظر سره چې ورته وګوري د یوې لکه یوه قطره دریاب ته چې نسبت واخلې د دواړو جهانونو هر شی د علم په نسبت سره دا داسې دي لکه یوه قطره دریاب ته چې څه واخلې نسبت واخلې ګناه بیند الله تعالی دور لوی ذات ته چې ګناه ویني و پرده پوشد به حلم خو د خپل هغه صفت د حلم له وجې نه بیا هم پرده سړي باندې چکوي اچوي ښه جي پرده یې ناموس بندګان پرده دې هغه عزت دې بندګانو به ګناه فاحش په ګناه بدې سره نه درد نه شلوي او دور لوی ذات ته د الله تعالی بړایی بیانوي او د ده صفات بیانوي و وظیفه روزي دور رزاق ذات ته رازق ذات ته و وظیفه روزي هغه مکرره روزینه به خطای منکر په خطايي داسې خطايي چې ډېره بده خطايي دا موصوف صفت دی موصوف صفت معنی چې سړی پښتو کې کوي داسې ټکی پکې رادرومي او هغه وظیفه روزینه دی روزي دی رزق به خطای منکر په خطای سره داسې خطای چې بده خطای ده نه برد نه کټ کوي که ډېر بد کو تاسو مونږ او مقصد دا دی ګناهونه کو بیا هم خدای پاک زموږ رزق په دې سره کټ کوي نه کنی په کار ده چې یوه ورځ یوه خوله روټۍ او یو ګوټ اوبه یې راکړې نه وایئ لیکن خدای پاک دوره عظیم ذات ته چې بیا یې په دې سره کټ کوئ نه حالانکه خپل پلار دي لیکن که یوه ورځ ورسره هغه وکړي که نه بیا دې له کور څه کوي وباسي اگر با پدر جنګ جوید کسی اگر با پدر جنګ جوید کسی پدر بی گما خشم گیرد بسی بوستان کې دی وایي چې که څوک پلار سره جنګ کوي پلار ورته بې حده غوسه شي او له کوره یې وباسي بیا په هغې ورځې روټۍ نه ورکوي لیکن الله تعالی داسې ذات نه موږ هر وخت الله تعالی سره په جنګ نه یو خدای پاک دې تېرو ته معاف کړي اینده مو دې ونه ساتي پدر بیګما خشم گیرد بسی لیکن الله تعالی ذات ته وګوره ولیکن خداوند بالا و پست ولیکن خداوند بالا و پست بعثیاں دری رزق برکس نبست لیکن اللہ تعالی چې هغه خاوند د چا ده د ټیټ ځایونو دی خاوند ده د ټیټو دی خاوند ده یعنې د هر شي خاوند ده او د هر شي بادشاه ده هغه په ګناه سره د چا روزي تړي نه تاسو په دې خبرې پوه نو دا تفسیر الګلستان بالبستان پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد پرده دی عزت دی بندگانو په بدی گناه سره نشلوي و وظیفه روزی او وظیفه دی هغه مقصد دا چې روزی به خطای منکر په خطای منکر سره نه برد نه کټ کوي دا کرم نه دی نو څه دی په دنیا کې چې پردې د ګناهونو کړې مستورې دا کرم نه دی نو څه دی په دنیا کې چې پردې د ګناهونو یې کړې مستورې ځکه هغه ورته چې ګناهونه که زما دلۍ دلۍ دي خو د ستا د کرم سترې دروازې دي ای کریمې کې از خزانه غیب قطعه قطعه تشریح مې پرون درته کړې وه ای کریمی که از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خورداری دو ستارا کجا کنی محروم تو که با دشمنا نظرداری ای کریمی دا اصل کې مشهور ای دا خدا غلط مشهور ده ای کریمه ذاته که از خزانه غیب چې د خزانه دی غیب نه گبر ترسا آتش پرستی او عیسیان وظیفه خورداری رزق خوری هغه دی دی غیب خزانو نه رزق خوری دوستان را کجا کنی محروم دوستانو لره به چیرته کیت محرومه کنی منه کیت دا یې دی خطاب دی بیا به درته بیانو هغه پښتو ول لفظ مو نیونه جوړ کړی چېرته پښتون ته چا ورته ویلي فارسیبان چې تو چمې کونې یې ورته ویلي چې زه کونی نه یم بل ورور ده هغه چې دا خبره هغه کونی معنی څه کېږي څه کاوي کوې ته کجا کنی چېرته کوې ته دا مقصد دا دی چې دا یې خطاب دی دوستارا کجا کنی محروم تو که با دشمنا نظر داری ای کریمی که از خزانه غیب ای کریمی که از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو که با دشمنا نظر داری دوستان را کجا کنی محروم دوستانو لره به چېرته کې ته بې برخې بې برخې به چېرته کې دوستان ته چې دشمنانو سره هم نظر لرې ته د دشمنانو پرورش کوې نو دوستان به چېرته محرومه کې ها البته کله به تنګي وي هغه د امتحان د وجې نه بسم الله الرحمن الرحیم فراش بعد سبارا گفتا و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شگوفه بر سر نهاده عصاره نحله به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرما به تربیت او نخل باسق گشته په دې عبارت کې تقریبا شپږ ځای سعدي صاحب رحمه الله هلکه دا دې کمال وکړ په دې عبارت کې څه شپږ ځای سعدي صاحب رحمه الله اضافت ته مشبه به آ مشبه ته کړی ده فراش باد سبا دایه ابر بهارې بنات نبات مهد زمین اطفال شاخ کلاه شګوفه دا شپږ ځایونو کې اضافت د مشبه به کړی د چا ته مشبه ته او دا گفته او فرموده دې پاره کارکوونکی نو اوس د باد سبا تشریح باد سبا تشبیه فراش سره ورکړې ده باد سبا دې ته نه وتایي ډېر خلک خطا شي هسې شعر و شاعري کې ګوتې وایي او دوی وایي چې که باد سبا صرف سهار هوا ته وتایي چې د سهار کومه هوا رالوځي نه نه باد سبا دا باد شرقي ته وتایي مشرق طرف نه چې کومه هوا رالوځي دا حار رطبي نو دا سبز زاری چې کوي په وطن کې پیدا کوي او دا خوږه غوندې چې هوا وي خواه که هغه مازدیګر وخت وي او که هغه شپې وخت وي او که سهار وخت وي چې څه ټیمي بیا دې ته څه وتایي باد سبا وتایي یو دبور وي دبور مغرب طرف نه چې کومه هوایي آ ډېره بده هوایي آ ډېره حاره وي نو هغه شیونه وچوي او نقصاني هوایي صحت دپاره هغه دپاره نو هغه ته باد دبور وایي یو شمال وي شمال طرف نه چې کومه راځي یو جنوبي هوایي نو باد سبا هغه باد شرقي ته ورته وایي باد نسیم سره تعبیر ونه کړه اوسي باد نسیم باد نسیم آج بہت مشک بار ہے شاید هوا کې رخ پې کلی زلف یار ہے وایي چې باد نسیم خو نن بیا ډېر مشک باره ده داسې ده چې سم د مشکو غوندې څه دی بوی خېږي نو شاید کېدای شي چې د هوا په مخ باندې به یار چېرته زلفې خلاصې کړي او هغه زلفو خو به هغه په مشکو په عنبرو باندې وینځلي دا خوشبويي به یې مخکې جوړوله د به سرونه په وینځل نو دې وجې نه دا ټوله هوا یې چې ده خوږه کړې ده ولې د محبوب د طرف نه چې هغه کومې هواګانې راځي هغه په سړي باندې څه لګي هغه په سړي باندې خوږې لګي تاسو په دې خبرې پوه ولې مجنون آ به د لیلا د هغه کوڅې هغه کوتري به یې څه کول آ به یې خپلول چې خیر د دغه ځای باندې به هلته قدمونو باندې به چې هغه راغلی بادې نسیم آج بہت مشک بار ہے شاید ہوا کے رخ پہ دا خو د تا زلفو کار ده دا خو د تا زلفو خوشبویي ځي هسې خلکو مصلحتاً چې نظر باندې نه شي د تا زلفې مصلحتاً خلکو دا د هغه چین په هوسیو باندې ورتړلې ده چې هغه په نو کې څه جوړېږي مشک جوړېږي کار زلفې تست مشک افشان یم معاش کار زلفې تست مشک افشان یم معاشقا مصلحت را تهمت بر آهوی چین بسته ام چې دا د تا زلفو کار ده د مشکفشاني هسې خلکو د چین هغه هوسیو په هغه باندې چې دا په ورپور کړې ده چې دو هغه هوسیو په نوکې چې جوړېږي مشک جوړېږي تاسو ولې د محبوب زلفې څه په کار وي خوږې په کار وي که چې د سمې خیرنې او بوی یې درخېږي ورپسې بهر حال نو باد سبا تشبیه چا سره ورکړه فراش سره نو د باد سبا فراش غوندي ولې د باد سبا چې په دې هغه باندې رادرومي که نه په باغیچې باندې نو چېرته شنې پاڼې کوټه کي چېرته مقصد دا د سره ګلاب نه سرې پاڼې کوټه کي زیړ نه زیړې او څه رنګ په رنګ باندې پاڼې کوټه کي نو د چمن د سطح داسې ښکاري ته به وایې چې یو فراش راغله دا ښه بهترین فرش چې دا رنګارنګ فرش یې غوړولی ده نو دا د بعد سبا تشبیه فراش سره په دې کې چې دا ورکړې ده تاسو په دې پوه شو فراش بعد سبا را گفته فراش تی بعد سبا ته حکم وسه بعد سبا اضافت تی عام د خاص ته یعنی هغه بعد سبا ته حکم وسه ځکه چې فراش بعد سبا یو شی سله فراش تی بعد سبا ته حکم سلی ده تا فرش زمردین تا چې د شین رنګ فرش بګستر وغوړوي چې دا غوړولو حکم ورته شوی چې ته د شین او شین فرش ټکه زمردین فرش وغوړوه ودایه ابر بهارې ابر بهار د موسم بهار چې کوم وریځې وي نو موسم بهار کې خصوصا چې کله بارانونه وشي که نه چپ یل بیابانونه یې خو داسې زرغون شي که نه تک شنه شي نو دا موسم بهار ورېځې تشبیه دای دایې سره ورکړی ده دایه نه هغه ماشومان چې ساتي هغه سره یې ورکړی ده نو هغه هغه واښه ساتي هغه ماشومان ساتي نو دایه د ابر بهار چې هغه خود ابر بهار ده نو دا اضافت مشبه به ده چاته مشبه و دایه ابر بهارې را فرموده ادایې د ابر بهار ته دا حکم خدای پاک کړی ده تا بنات نبات را تا چې هغه جینکیو دې وښو لره در مهد زمین په هغه زانګو د ځمکې کې به پرورد آچه کې وساتي هغه ته دا حکم کړی چې د دې وښو جینکۍ چې دي یعنې د واښه چې د نازنینو جینکیو غوندې دي ولې واښه چې اول نه پیدا شي تر و تازه وي که نه او د شینۍ چې وي تر و تازه وي نو د واښه چې دا د نازنینو جینکیو غوندې دي نو هغه په ځانګوګانو کې ساتي که نه نو ته ابر بهار دا ابر بهار ته چې دایه ده بعینه دې ته دا حکم شوی ده چې ته داسې وکړه چې د ځمکې په ځانګو کې دا واښه چې د دا ماشومانو جینکیو غوندې نازنین او تر و تازه پاسته دي دا په د ځمکې په ځانګو کې چکه وپاله ویې ساته ولې دایه زمن ساتي که نه ساتي نو د ابر بهار یې دایې غوندې ده تاسو په دې پوه شنو سادي صاحب داسې فصاحت بلاغت سره تعبیرات کوي څه ګپ خبره خو نه ده چې یو سړی دونه مشهورېږي که نه نو هسې خو نه وي دا چې پسه سړي ته پته لګېږي چې د فن سره سړي څه نه چې واسطه وي که نه بیا په تشبیهاتو سم پوهېږي حبیب الله مول صاحب که نه هسې به وایي چې دا خو هسې کیسې دي ښه جي ودایه ابر بهار را فرمودا تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد و درختان را به خلعت نوروزی قبای استبرق در بر گرفته او ګوره دا نوروز ورځ دا په ایران کې د خوشحالي ورځ وي نن سبا هغه یکم جنوري باندې چې کوم ورځ وي څوک کرسمس کوي څوک څه شی کوي څوک څه شی کوي دا هغه نوروز ورځ نو ایران کې به په دغې ورځې بادشاهانو یو خوشحالي مناو کوله د نوروز په ورځې نو بیا به چې چا حکومت کې ښه کارکردګي وه بیا به هغه له انعامات ورکول چوغې موغې شنې او دا کوبې او دا یو شیونه هارونه بل شی جامې دا لکه مونږ دلته تیس مارچ ایله چوده اګست کی بیا دا انعامونه ورکوي او تمغې ممغې دا نو دا شی به نو اوس چې هغه رئیسي کله نو بیا په جامع دا نوروز په ورځې باندې هغه قیمتي جامې خلک بیا په انعام کې ورکوي او په اوږو یې چې کوي ورواچوي نو دارنګې الله تعالی دا بوټو ته د هغه نوروز ورځې په هغه انعام کې شنې شنې چوغې چې دي ور اغوستې دي ولې چې کله موسم بهار راشي دا بوټي څرنګه وچویان لیدلي مو دي او داسې شنه سي که نه داسې شنه سي ته به وایې چې که دې بوټي ته دې څه ور واغوستله شنه چوغه دې ور واغوستله و درختان را او بوټو لره به خلعت نوروزې په هغه خلعت کې په هغه انعام دې نوروز ورځې قبای استبرک هغه کوټ هغه چوغې شنې شنې دربر ګرفته هغه په اوږو باندې چې دي ور اغوستې دي او بیا چې کله موسم بهار وي نو بیا څه وشي بیا د ګلونه دا ګلونو چې کوم تنه وي دا داسې وي لکه د یو ماشوم نازنین تنه او بیا د هغې په سر باندې چې کومه هغه غوټی وي غوټی شګوفه چې ورته وایي شګوفه نو هغه غوټی چې کومه هغه په سر وي دا او بیا کولاو شي ته به وایي چې که دا د ماشومان یعنې د ماشومانو تنې ته یې تشبیه چا سره ورکړې اشاقونو سره هغه غوټي چې هغه کولاو شي که نه هغه ته یې هغه ټوپۍ سره چې دا تشبیه ورکړې نو چې کله عید موقع وي موسم معنا عید کېږي عید ربي عید موسم عید الضحا ته ورته ایام حج ته ورته نو مقصد دا دی چې دغه عید موقع یي نو سړی ماشومانو ته ښایسته ښایسته ټوپۍ په ورسره یي که نه نو دارنګې د موسم ربي کې دغه بوټو وال چې کوم دغه تنې دي که نه د بوټو تنې دا د هغه ماشومانو غوندې دي او د شګوفې او ټوپیو غوندې دي نو خدای پاک د هغه شاخونو بچیو ته په قدوم د موسم ربیع سره هغه کلاګانې هغه مقصد ټوپۍ د شګوفو یعنې هغه شګوفې چې هغه کلا غوندې دي هغه چې دي په سر باندې ور ایښي دي هغه په سر باندې ور ایښي تاسو په دې پوه شو داسې تشبیه ده و اطفال شاخره او بچیو دې شاخونو لره چې هغه عین شاخونه دي به قدوم موسم ربیع په راتګ د هغه عید د ربیع موسم سره کلاه شګوفه هغه ټوپۍ د شګوفې یعنې هغه شګوفې چې د ټوپیو غوندې دي بر سر نهاده دا یې په سر باندې ورشي ولې څنګه وچ وچ ګلان یو شنه سي او بیا تنې او نن غوټی په جوړ سي او بیا کولاو شي او بل ځای بل جوړ شي او کولاو شي خو دونه ده چې دا غوټی بیا بند کېږي نه او د یار هغه شګوفې شونډې آ داسي چې آ بیا چې کېږي کله ګل شي او کله بیا چې سي ځکه وتایي که نه هر غنچه کې ګل ګشت دیګر غنچه نه ګردد هر غنچه کې ګل ګشت دیګر غنچه نه ګردد قربان زه له بې یار ګهې غنچه ګهې ګل چې کومه غنچه یو ور ګل سي بیا نه غنچه کېږي قربان سه له شونډو د یار نه چې کله غوټی سي چې سره ټولې کړي او بیا چې وخاندي بیا چې سي ګل سي قربان زه له بې یار ګهې غنچه ګهې ګل شاه جي بهر حال دغسې کیسه ده او بیا دې الله تعالی عظمت ته وګوره عساره نحلې به قدرت او شهد فایق شده نچوړ هغه لیاړې دې مچۍ هغه د مچۍ لیاړې په قدرت کې د سره شهد فایق شده هغه بهترین او چیږې پایې وال شهد چې ګرځېدلي انا کې هر شي لاړې خو دونه هغه نه که نه او مقصد دی هغه مچۍ لاړې څونه مقصد دا دی چې قیمتي سي شهد فایق چې سي ورنه جوړ سي که نه نور لاړو نه سړي ته چوره چوره ورجومي نفرت ور دنیا د نسوار دې کړي د زیړې زیړې اشنې شنې لاړې مقصد دا دی چې څونه بېکاره چي لاړې ها البته هره لاړې نه نفرت نه ځکه مقصد دا چې فقهاو لیکلي دي که نه چې لاړې سړی وخوري نو روزه خو ماتوي خو کفاره نه وي په خو عامې لاړې خو که د محبوب لاړې سړي وخوړلې که نه محبوب والې بیا روزه مقصد دا دی چې ماته شوه هغه خو ماته شوه که نه ورسره به چي بیا کفاره یې داسې د مولي صاحب که نه مسله دغه شی ده ولې ځکه چې په هغې کې لذت عام هغه نورو نه سړي طبعا استقذار وي اصل کې عصري ډېرې ته وتايي د حکیمانو خواته هېڅ رب بېره يي د شونډو کې هغه سوروالی چې ده ممدوح وي که نه نو هغه کې مقصد دا دی چې هغه سرې ډېرې غوندې عناب ورته وایي د حکیمانو خواته یي ما خپله لیدلې نو عناب هغه سرې شونډې که نه عناب لب عناب لب لعاب دهن او دا لاړې دي مقصد دا ده چې هغه پلې چې کوم دي شربت یې وصال دا شربت چې چا یې وصال یې نسخه چاهیې تېرې بیمار کې دي دا بیمار دپاره دا نسخه چې ده په کار ده ولې بیماران قسم قسم بیماران یي که نه خو پوه شوې هر هر بیماري دپاره چې علاج نو دغې بیماري دپاره دا چې ده علاج ده خو پوه شوې هر سبا وایي بېګله به خوله در کړم خوله چې دی خواده یي که نه دا بېګه به پر دا دا سبا به پر رحمان دا بېګه به پر رحمان کله سبا شي هر سبا وایي نه هر بېګا وایي سبا له به خوله دار کړم او دا بېګه به په رحمان کله سبا شي بهرحال عصاره نحلی هغه نچوړ دی مچۍ به قدرت او په قدرت دی الله تعالی سره شهد فایق شده هغه نه مقصد هغه ښه بهترین شهد څه سي او ورنه جوړ شي و تخم خرما او تخم د کجورې یو هډوکی به تربیت او په تربیت دی الله تعالی سره نخل باسق ګشته آیو کجوره تناوره چسی ورنه جوړه شي نو ته د الله تعالی لوی عظیم شان ته چکه وګوره نو دا دوره کائنات دا چې الله تعالی برابر کړي دي او دا مقصد یو نظام چلیږي نو دا هسې نه دا هسې نه دا ټول چا دپاره دي حضرت انسان دپاره دي چې دی ورنه چې واخلي فایده واخلي دا د حضرت انسان فایدې دپاره دي نو یقینا خبره دا ده چې د یوه سړي دپاره دونه زیات یو نظام روان شوی وي که نه نو هغه به عبس او محمل او صدا به همه از بهر تو سر گشت و فرما بردار شرط انصاف نبا شد که تو فرما نبری استادی تشی یا نبری چکم آلا ابر بادو ماه خورشید دا وریزی دا هواګانې دا مه دا د ماه نه مخفف دا سپوږمۍ دا لمر و فلک دا اسمانونه در کارم دا ټول په خپل هغه کې چې دی مصروف دي دا دې دپاره تا تونانې به کفاري تا چې ته روټۍ دا په لاس باندې راړې و به غفلت نه خوري او په غفلت سره یې ونه خورې بلکې ټولو په دې کې چې دا دخل ده چې د یوه روټۍ تا ته راځي همه از بهر تو سرګشته و فرما بردار ټول تا دپاره سرګردانه دي او د تا اطاعت کوي ستا اطاعت کول دا مقصد چې د تا خدمت باندې الله تعالی تا خدمت دپاره پیدا کړي دا نه چې ته لمر ته څنګه او تا یې مني یعنی د دې فواید د تا خدمت ته چې کېږي روځي شرط انصاف نباشد که تو فرما نبری نو دا به شرط انصاف خبره نه چې ته د الله تعالی حکم بیا نه منې در خبر است از سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیان صفت آدمیان تتمه دور زمان په حدیث شریف کې راغلي دي اوس دا منځ کې څه پکې راغلي دي هغه حدیث په وروسته رادرومي کې یکې از بندګان دا منځ کې د حضور صلی وسلم صفت څه وست از سرور کائنات د سردار د کائناتو نه مفخر موجودات چې هغه جای د فخر د موجوداتو ده رحمت عالمیان د اهل عالم دپاره محض رحمت ته صفوت آدمیان په ټولو بني آدمانو کې برګزیده ده تتمه دور زمان او تتمه د دور د زمانې د نبوت ده خاتم النبیین ده داسې ذات ایک دا ویلی دی شفیع مطاع نبی کریم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم شفیع شفیع ذات تا شفاعت کون کہدا مطاع اطاعت کرائے سوائے ذات تا نبی نبی دا کریم دا ټول صفات تی محبوب آپ کتا چه دی پورا دی حسن و جمال عطا و نوال او مقصد شجاعت و کمال دا ټول چې ټوله صفات یو محبوب کې په کار دي دا ټول مقصد دا دی چې حضور صلی وسلم ته الله تعالی چې دي ورکړي دي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آچ خوبا همه دارند تو تنها داری قسیم جمیل د قسیم دا په معنی د جمیل سره کېږي تقسیم کوونکي د علومو او د دغې په معنی سره اخېستل په دې کې تکلف ده قسیم منه جمیل ده خوبصورت ده خوبصورت ده ولې حضور صلی وسلم ته خدای پاک حد درجې خوبصورتي ورکړې چې دا رادرومي چې د یوسف علیه السلام ته خدای پاک شطر دې حسن ته ورکړی او د حضور صلی وسلم حسن نه علاوه د هغه حسن ځکه رادرومي چې اخي یوسف ابیض و انا املح چې یوسف علیه السلام آس صرف ابیض و هغې کې حسن و جمال نه و دوره او حضور صلی وسلم واچو جمال و دوه قسمه یې کله حسن وي کله جمال وي حسن چې اول په لیدو سره سړی پرک پرک کې ووینې که نه بس سم د زړه پې ورشي وایه بچو وایي دي چې کله داسې نږدې ورسره پاتې کېږي هغه که نه بیا دونه څه نه او یو نیم سړی که نه اول لیدو کې داسې دونه زیات پړک پړوک نه خو چې څونه ورسره پاته کې اذا ما زدته نظره یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظره هغه کیسه یې یورینا صفحتی قمر یفوق ثناهما القمره داسې ده که نه یورینا صفحتی قمر یفوق ثناهما القمره یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا چې مونږ ته خو د سپوږمۍ دوه مخه چکۍ ښکارئ بلکې هغه نه چمک ته د زیات ته او چې څو یې مخ ته ګورې دوره پکې ته نور حسن علامات ته کېږي ظاهرېږي نو دا جمال وي چې کله ډېر واسطه دې ورسره راشي ورو ورو ته ګورې او یو یو حسن او ناز و ادا دا به درباندې چې کېږي منکشف کېږي اول نه دونه نو یو ملاحت وي یو صرف بیاض وي نو د محبوبیت دا صرف بیاض پورې نه کله یو نیم سړی ډېر ښایسته لیکن مقصد خلکو ورته داره توجه نی او یو نیم سړی دونه ښایسته نی هسې داسې لونګین غوندي په پوه شو غنم رنګی غوندې خو خلکو ورته توجه زیاته وي ولې په هغه کښې مالګه زیاته وي ملاحت پکې د چیز زیات او کله یو نیم سړی چې بې مالګې هسې سپین اوړو غوندې نو داسې نه چې یوسف علیه السلام په شان کې مونږ ګوساخو نه نه آشه حسین و خو هسې دا مې عامه خبره ته وکړه آشه حسین خو د حضور صلی السلام حسن ها خو بیا څه ووایه په پوه ماشاءالله ماشاءالله نو هغه کې وایي که نه د دې مترادف شعر په اردو کې حسن یوسف پکټی مصر کې انګشت زنا حسن یوسف پکٹی مصر کے انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے حسن پہ مردان عرب چې یوسف علیه السلام په حسن باندې په پوه شي د مصر مصر خلک هسې داسې بې غیرته غوندې بیا هغو ښځو صرف ګوتو سرونه کټ کړل فقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هو الا ان هذا الا ملک کریم صرف ګوتو سرونه سر کټاتے ہیں تیرے حسن پہ مردان عرب ادې تا په حسن باندې ای حضور هغه عربو خلک هغه مخکې نه په غیرت باندې مشهور او بیا سړي او بیا ګوتو سرونه نه سرونه چې کوي کټ کوي جمال کو تیرې کب پهنچې ګه حسن یوسف کا جمال کو تیرې کب پهنچې ګه حسن یوسف کا و دل ربای زلیخا تو شاهد ستا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر بهرحال دغسې خبره ده قسیم خوبصورت او هغه یو صحابي وایي نه چې ما به د هغه هغه ته وکتل سپوږمۍ ته او بیا به مې د حضور صلی الله سلام ته وکتل نو هغه نه ما ته حسن او حضور صلی سلام ته به په ډک نظر باندې صحابه کرامو چېرې داسې مخامخ نسله کتلی دونه یو روب هغه پکې په باوجود د دونه رحمت والي او بیا به چې په مړېدل نو چېرته به ده خیال بدل و بیا به یې دالته ورته چې کول سم سم کول ځکه چې محبوب ته سړی مخامخ هغه کله په ډک نظر باندې نه شي مقصد کتلی ځکه چې سترګو جنګ کې هغه بل طرف چې هغه غالب دی هغه چې وي غالب تاسو په دې خبرې پوه شئ ځکه طاهر ورته نه بې حجابه تا ته سم کتلی نه شي ستوري ځکه سترګې پټې کړي سبا ته په پوه شئ دغه هوسۍ د ستا پېښې کولی نه شي نه دا چې دغه ده که ډېره مخ که ډېره شا بل یو ده خو به هر حال هغه غزل اوس نور نوې ده خو دغه ده چې بې حجابه تا ته سم کتلی نه شي ستوري ځکه سترګې پټې کړي سبا ته او خاپرک په دې خبره څه پوهېږي خاپرک په دې خبره څه پوهېږي پتنګان را جمع کېږي ولې رڼا ته او دا د مینې کوم مقام ده نه پوهېږم دا د مینې کوم مقام ده نه پوهېږم نه چېږېږي مې لاسونه اوس دعا ته او ما طاهر خو ته له هر چا پټولې یاره تا انګوشت نو ما کړم هر چا ته ما طاهر خو ته له هر چا پټولې یاره تا انګوشت نو ما کړم هر چا ته شه جي قسیم خوبصورت ته جسیم صاحب جسا کښلی قد و قامت قد ته دې که سر ووایم سر وي تیز رفتار نشته مخ ته دې که نمر وایم نمر زلفې تار تار نشته نه حضور صلی الله علیه وسلم قد و قامت جسا په پوه شوې ټول اعضا سو فیصد معتدل نسیم خوشبودار حضور صلی وسلم هغه ترور چې هغه د ده هغه خولې مبارکې چې وې هغه کې اخ کړې وې که نه شیشۍ کې بیا به یې چې لګولې څونه مقصد دا دی چې خوشبویي باید له هغه دې هغه قاري والا خبره مې بله ورځ ته بیان کړه چې هغه نافع صاحب چې ده هغ به چې قرات کاوه هسې به خبرې کولې خولې نه به یې د مشکو خوشبویي تله خلکو ورته چې دا ته څه دي ورته چې دا حضور صلی اسلام د ما په خولې کې د خولې مبارکې نه تلاوت رکوه ما خولې ته یې خوله نیولې نو هغې ورځې نه ما د خولې نه څه کېږي هغه مقصد دا دی چې خوشبويي دي هغه چې خوشبويي دي اوس اولې باندې چې دی د ده خولې مبارکې مقصد دا دی چې دا د ده وجود مبارک د ده هغه خاورې دونه هغه دي استاد محترم له خولې نه ما ته شعر یاد ده ناظم صاحب نور الله مرقده چې په جمعې تقریر کې یې وویله وها کی زمین عرش سے ہے بی افضل وها کی زمین عرش سے ہے بی افضل جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ هغه اوستونې حنانې والا کیسه یې ذکر کوله اوسپنې خندانې والا چې کومه مولانا یې روم کړې ده چې هغه د حضور صلی وسلم به کومې هغه کجورې ته مقصد دا ده چې منبر جوړ کړی وه کله بیا هغه منبر بل جوړ کړه او دې جړل او هغه یې چې کوله تسلي ورکوله څه زبردست هغه دي خو دا کتابونه اوس څوک نه وایي څه داسې ایمان به دې ورسره سم داسې پورته پورته وکوټ کېږي چې ووایه ښه دي نسیم یا دا بسیم هم راغلی د بسیم بیا تبسم نه د حضور صلی وسلم به هر وخت چې خنده پیشان تبسم مزاج او داسې نه چې بد مخ او هغه چې کوم دی کراهت سره هغه نیولی نه نه تبسم مزاج به و هر وخت حیا سې سر جکا لینا او بیا د ښایسته سړي تبسم هغه خو ډېره مزه کوي او حضور صلی اسلام غاښونو کې خو هغه حسن ټول پوره و چې تک سپین نه ډېر واړه نه ډېر غټ او منځ کې لارې نو چې منځ کې لارې نو هغه نه د لارې چې دي که نه دا مقصد روزي نو دا په دې غاښونو باندې څه سي منتشرې سي نو چې بیا سپین شی اوبو کې ولړې که نه اوبو کې داسې ډوب کې نو داسې څه کوي چمک کوي نو دا سم تن درویشه دا چم وکړي پړک دي حیا سے سر جھکا لینا ادا سے مسکرا دینا حسینوں کو بھی کتنا سهل ہے بجلی ګرا دینا وایي چې حیا سره مقصد سر ټیټول او ادا سره بیا خندل داسې نه چې دونه خندا هغه که نو چې اور ټول نسې وینې نه نه هغه تبسم حیا سے سر جھکا لینا ادا سے مسکرا دینا حسینوں کو بھی کتنا سهل ہے بجلی ګرا دینا دو ته وایي د تندر اچول څه اسان خو وي رب سي چې په سر باندې رواج یې فرماره شیخ په دې څه پوهېږي شیخ کې نور طاقت د ګل رخانو د کتو نه و کېناستو په ګوټ کې د تقوا بنه یې جوړه کړه صحیح لاړم جومات ته چې نن ښه حسن وګوره لاس یې په مخ کې خود د دعا بنه یې جوړه کړه کړې یې واده وه د راتلو نن د فامي سره وخت چې کله راغی د سبا به نو دا شیخان نه دي دا شیخان شیخان دي دا به هسې ظاهر کې شیخان که نه زړونه یې نه سم دی هغه وي دا نه نه هغه ګیس والا چمنۍ کې هغه بله نه شي بسوي هسې بلکل ایره وي چې هسې ورپوکې که نه بس بیا ختمه وي ښه دي وسیم او حضور صلی الله وسلم وجیه شکیل ده وجیه شکیل ده بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله صلی الله تعالی علیه بلغ العلا بکماله په سبب د خپلو کمالاتو سره هغه مقصد دا دی چې لوړو مرتبو ته رسېدلی ده کشف الدجا بجماله او په خپل جمال سبب سره یې هغه تیارې چې دي روښانه کړي دي معنې اسانې دي ظاهري جمال خدای ورکړی او معنوي جمال چې کوم د کفر تیارې وې ده سره چې روښانه شوې حسنت جمیع خصاله ولی انک لعلی خلق عظیم ټول خویان دي چې دي شایسته دي صلو علیه و آله چې غم دیوار امت را کې دارد چوت پشتی با چه غم دیوار امت را که دارد چوت پشتی با چه باک از موج بحرا را که باشد نوح کشتی با چه غم د دیوال دی امت لره یعنی د ټول امت ته یو دیواله غوندې کا نو چه غم د امت دی دیواله چه غم د دیواله دی امت لره چې تا غوندې مټکۍ لري پشتیبان اصل کې د دیواله ته یې وروسته نه ورته کړي هغه داسې څو خښتې چې هغه دیوال مضبوط کړي چې تا غوندې پشتیبان لري نو داسې امت ته څه پروا نشته ده یا د لفظ خم ده چې د دې امت دیوال کږوالي ته هېڅ پروا نشته ده فکر دې نه کوي چې تا غوندې پشتیبان لري او شفاعتي چې کوي لري چه باک از موج بحرارا که باشد نوح کشتی ما چه پروا د له موج نه د ایغ دریاب نه چې نوح علیه السلام غوندې څه لري کشتیبان او ناخدا لري نو هغه ته بیا مقصد دا ده چې څه پروا ده نو در خبر است په حدیث کې راغلی دي که یکی از بندگان ګنهګار دا حدیث د ذکر کړی ده خو دا حد درجې چې دا ضعیف ده باوجود دې چې دا د شیخ ابوالفرج ابن جوزي صاحب سخت نقاد و په احادیثو کې او د ضعیفو او د موضوع حدیثو سخت مقصد دا دی چې رد به یې پکاوه او شیخ صاحب باوجود دې چې ټول علم له اغنه کړی ده خو په دې کې چې چېرته حدیث له هغه ذکر کړي دي ډېر مقصد ضعیف دي خو اصل کې دا خو د واز غوندې هغه دي نو په دې کې به دو دوره پروا نه ساتله شاه جی بسم الله الرحمن الرحیم نو دا هغه لپاره خبر ده در خبر است په حدیث شریف کې دي که یکی از بندگان گناهګار پریشان روزګار دست انابت به وجود به امید اجابت به درگاه خداوند جل وعلا بردارد په حدیث کې دا راغلي دي چې یو له بندګانو ګناهګارانو څخه چې پرېشان روزګار وي یعنی زمانه یې عمر یې پرېشان کړی ګناهونو کې تېر کړی دستې انابت لاس دې انابت د رجوع به امید اجابت په امید دې قبولیت سره د قبولیت امیدې وي به درګاه خداوند جل وعلا بردارد په دربار دې الله تعالی کې پورته کي لاس پورته کي نو دا د حدیث دا حد درجه ضعیف عزت تعالی درو نظر نکند باری تعالی په ده کې نظر ونه کړي د رحمت او اعراض ونه وکړي بازش بخواند بیا دعا وکړي باری دیگر اعراض فرماید بل واري بیا ورنه الله تعالی اعراض وکړي بازش به تضرع و زاری بخواند بیا دریم واري په تضرع او زاری سره دعا وکړي حق سبحانه وتعالی ګوید نو الله تعالی دا وایي فرشتو ته اشهدو یا ملائکتی تاسو د ګوایو ای فرشتو قد استحییت من عبدی ما ته د دې بنده نه شرم را درومي ولیس له غیري حال دا دی چې دپاره بل څوک ما نه علاوه نشته ځکه ما نه غواړي عفوا دعوتش را اجابت کردم د ده دعا ما قبوله کړه و امیدش براوردم او امید دې د مې پورته راوړ شاعر وتای چې زه ټیک په ډېر بې حده ګناهګار یم خو بیا هم خدای پاکه امید د چا لرم د عفوې لرم لکه پرون مې درته ویلي وو ګناهونه که زما دلۍ دلۍ دي خو د ستا د کرم سترې دروازې دي خو دا در حد درجې دا حدیث ضعیف ده او دې نه نقیب احمد دیوبندي صاحب لیکلي چې ډېر خلک دا درې واري چې دعا غواړي که نه وایي د دې نه مقصد دا دی چې هغه کوي استدلال کوي خبره ده دا مقصد دا چې د مسنون عمل خلاف